نو دا ولې داسې و نه شوه چې ستاسو نه په ړومبو امتونو کې داسې هوښیار خلک موجود وي چې خلک یې په ملک کې د فساد جوړولو نه منې کولې خو کم کوز کسان به پکې وو کوم چې موږ د عذاب نه بچ کړي وو کنی نو چا چې په ځان ظلم کوو هغوی چې په کوم عیش عشرت کې پراتو هم په هغې پسې روانو او پاخه مجرمانو او ستا کردګار داسې نه دی چې کلي دې به ناحقه تباه کړي په داسې حال کې چې د هغې خلک د اصلاح کوشش کوي او که ستا د کردګار مرضي وي نو ټول بنی آدم به یې یو امت کړی و خو دوی به اوس همیشه په اختلاف کې پراته وي مګر په چا چې ستا کردګار رحم وکړي او هم د دې اختیار او انتخاب لپاره یې دیو پیدا کړی دي یعنی پیدا کړی خو د عبادت لپاره دي او په دنیا کې اختیار ورکړی دی مجبور نه دي چې خامخه د عبادت وکړي او ستا د کردګار دا خبره پوره شوې ده چې زه به دوزخ د پیریانو د بنی آدمو ټولو نه ډکوم او د پیغمبرانو په قصو کې مونږ دا ټولې قصې تا ته ځکه اورو چې ستا اړه پرې مضبوط کړو او په دې قصو کې تا ته حق او نصیحت او یادګیرنه د مؤمنانو د پاره راغلي ده او څوک چې ایمان نه راوړي هغه ته وایا چې تاسو په خپل چاله عمل کوئ موږ به په خپل چاله کار کوو او د انجام انتظار کوي مونږ هم انتظار کوو او د اسمانونو او د مځکه ټول پټ څیزونه الله سره دي یعنی علم یې داغه سره او ټول معاملې به هم هغه ته رجوع کیږي نو ته یوازې د هغه عبادت کوه او هم په هغه باندې توکل ساته او ستا کردګار ستاسو د کارونو نه غافل نه دی حق ان ربك عليم حكيم دا سورته یوسف ده دا صورت مکی دی اوس د دې صورت د لومبنۍ رکو ترجمه د الله په نامه شروع کوم چې بیا بیا بخون کې ډیر زیات مهربان دی الف لام را دا د یو داسې کتاب آیتونه دي چې خپل مطلب صفا صفا خای دا مونږ را لېګلې دې قران په فصیح جبا چې تاسو پر خپوي شي مونږ چې دا قران تا ته په وه را لېګلې دې نو هم مونږ درته د دې په ذریعہ یو ډیره بهتره قصې اورو او د دین اړومبه ته د دینه بالکل نا خبره وي هر کله چې حضرت یوسف خپل پلار ته وی اے بابا ما یو لستوري او مر اوس پوګمئ په خوب کې ولیدل څه ګورم چې دا ټول زما په مخ کې ټیټ شوي دي هغه ورته ووی چې زما بچیا دا خوب خپل ورونو ته ما وراوه کنې د ضرر د فاره به ته چل درته جوړ کړي خیال ساته چې شیطان د بنی آدم سرګن دشمن دی او لکه چې دی خوب ولیدو هم دغه سه بستا کې وګاو تا غوریز کړی او تا تبا د خبره هټ ته غرزیدل او خای یعنی دا پویا بدر کی چې د خبره په مطلب پویږي او خپل انعام به پتا او د یعقوب علی السلام په نور اولاد باندې پوره کړی لکه څنګه چې د دین وړومبه ستا په نیکو او په ګور نیکو یعنی په حضرت ابراهیم علی السلام او حضرت اسحاق علی السلام پورا کړی دی اوس د دوی مې روکو ترجمه حقیقت دا دی چې د حضرت یوسف او د هغه د رونو په قصې کې تپوس کوونکو لا ډېرې غټې غټې نښې پرتې دي هر کله چې هغوی په خپل منځ کې وي چې یوسف او د هغه سکه ورور زمونږ د پلار زمونږ نه زیات خوښ دی حال دا چې مونږ خو سم پوره ټولی یو رښتیا خبره دا ده چې زمونږ پلار سرګان خطا شوی دی راشه یوسف وجنی یا چرته یو بل ملک ته وغورځوي نو د پلار مخه به درته یوازې شي او د هغې نفس به تاسو ټول کارونه سم شي او یای معنی دا ده چې د هغې نفس به بیا ښه خلک شي که اوس ته نه ګناه وشوه خیر دی بیا به توبه وباسي په هغوی کې یو ته نه وي چې یو څوک مو وژنئ خو په یو ړون کوی کې واچوئ یا رشاړ جوور کوی چې څوک مسافر یو باسي او ځان سره یې بوزي که تاسو خامخه څه کول غواړئ هغوی حضرت یعقوب ته وی اے بابا دا پتا څه چل دی چې د یوسف په حق له پمون اعتبار نه کوي سره د دې چې مونږ خو دا خیر خوایو تباله یې مونږ سره ولېګا چې اوخري اوس کی او لوبه مشغوله وکړي او مون خداغه محافظ حسیم یو هغه ورته وی چې زه په دې خپایم چې تاسو دې زمانہ بوزي او ما سره ویره ده چې شرمخ به در د اوخري او تاسو به نه په خپل مشغوله کې غافل شي وي هغه یووی چې کدی را نشر مخو خوري او مونږ دومره لوی ټوله موجود یو نو بیا خو مونږ ډیر غورځېدلی سړی یو یعنی بیا خو مونږ ډیر بیکار یو نو هر کله چې هغه بوتو او پوخ دې ته وکړو چې هغه پړون کوهي کې واچوي او مونږ یوسف ته وحی وکړه چې یوه ورځ به راشي چې ته به دیو ته دا خبره په ګوته کوي او دیو به هغه وخت هم پرې نه پوهېږي او هغوی خپل پلار ته پترګنه کې په جړا راغلل یعنی ماخام وی چې زمونږ بابا مونږ په خپل مینځ کې د منډو مقابله شروع کړه او یوسف مو د خپل اسباب سره پریخود نو شر مخراغه او هغه یو خړو او ستا زمونږ په خبره باور نه راځي اگر که مونږ رښتینی یو او د هغه په کمیس باندې د دروغ وینا لګول راوړه حضرت یعقوب ورته وی چې نه بلکې دا تاسو لزان یو خبره جوړه کړې ده نو صبر ډیر ښه دی او تاسو چې څه وایئ نو په هغې کې د خدای زما مدد وکړي او یوه قافله راغله نو هغوی خپل بیشتي په اوبو پسې ولېږو ناغه چې خپله بوقه ور زوړنده کړه نو نارې کړې چې ملګرو زیره مې در باندې دا خو په کیالک راوختو او هغه د تجارت په خیال پټ کو او الله دا غوی په ټولو کارونو خو واقفو او هغه په ډیر لږ قیمت د شمیرې په یو سو روپو خرڅ کو او هغه د د په حق لا اسی هم بیزارو إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين اوز د درې مې روکو او چا چې بیا هغه په مصر کې واغس نو خپل خزه ته وی چې د ډېر خیال ساته کې دې شي چې زمونږ د فارس ودمن ثابت شي یا یې په زوی ولی ونیسو او خدای وی او په دې شان مونږ حضرت یوسف لا په دغه ملک کې خپې ولګولې یعنی کلک شو تکړه شو او په هغه ملک کې اشنا شو او اختیارات هم پیدا شو او په معاملاتو باندې د پوهېدو لپاره مو ورلا د تعلیم بندوبست وکړو او الله په خپل هر کار کې غالب دی خو اکثر خلک په دې نه پوهېږي او هر کله چې هغه پوخ ځوان شو نو مونږ ورله د فیصلې قوت او نور علم ورکړو او مونږ هم دغه سنیکانو لای وزور کوو او د کومې خزې په کور کې چې یوسف علی السلام اوسېدو هغه د خپل مطلب د فاره د هغه غلول شروع کړل او یو ورځ ورونه پورې کړل یعنی د خزې او ورته وی چې راځه هغه ورته وی زه په خدای سره پناه غواړم هغه زما مربی دی هغه زه څنګه ښه ساتلی یم زه به ایله دا کار کوم داسې زیاتې خور سړی هیڅ چری بچ کېدی نشي او هغه دته ور وړاندې شوه او یوسف په هم ور وړاندې شوی وو که د خپل رب برهان یې لیدلی نه وی یعنې د خپل رب هغه حکمونه چې زنا حرامه ده او ګناه ده که دا نه وی نو د یوسف علیه السلام نه به هم کمزوري شي دا سه مونږ یوسف بچ کو ته هر رنګ بدیو به شرمی تینا لری اوساتو حقیقت دا ده چې هغه زمونږ په مخلصو بندیانو کې شامل وو او دوانو ته نوران دی روستو دروازې اړخ ته منډه کړه یوسف علی السلام مخکې و او ورپسې و هغه په ځان خلاصاو او هغه ته خپل مقصد وخت او هغه تر نه کمیس راخ کو او د شاغاړې نه وشلول او دوانو تنو د هغې خاون دروازې سره ولاړ ولید په دې باندې هغه خزي ضروري چې دا سړی د فارس سزا ده چې ستا د کور مېرمنې ته بدنیتې شي نو بس دا چې جیل ته دې ارتاو کړی شي یا بل څه درناک عذاب دی ورته ورکړی شي یوسف علیه السلام ووی چې هم دې بیګمې خو زه د خپل غرض د پاره غولولم او د هغې کورنۍ د خلکو نه یو تن د قیدي ګواهي ورکړه چې که د حضرت یوسف کمیس د مخې غاړې نشلېدلی وي نو ښځه رښتینې او سړی دروغجن دی او که د هغه قمیص د شا غاړې نه سری شوی وي نو ښځه دروغجنه ده او سړی ریښتینی دی نو هر کله چې هغه د یوسف کمیس د شا غاړې نشلیدلی ولید بشک په دې معامله کې ته سر تر سره خطاوار یې